توحید او رسالت او قیامت تخفیف بشارت پراغی کې ورکو پدې کې دا د اممو سابقه او د اقوام سابقه او ذکر وکړو اوس ترازی دا دومره ذکر بني اسرائیل ته ولې راځي د دې وجه څه ده ځکه دا ډېر سخت ټګان غداران د اسلام دشمنان د پیغمبرانو دشمنان نو د دې وجه نه الله تعالی وی دې ته ولو للاقیته نازل شوی د پس په شورا سورۃ شعراء نه دا سورۃ نو سورۃ شعراء سره دې رابط ده او بل د دې آسان دا آیاتونه د قران دي او کتاب مبین دي توصیف د کتاب مبین په مبین سره وشو نو نقلیه نقلیه دلایل په کې ډیری ښه نقلیه دلایل په دې کې ډیری کلی صفات د کتاب هغه په مبین سره وشو بسم الله شروع کوم په نوم د الله الذي ينطق النمل ببراءه الانبياء چې گویا نکړی ده میګه په براءت انبیاو میګه براءت انبیاو کوي چې دا پیغمبر دی وکافر تاسو نه کوي تاسو له پیغمبر نه انکار کوي ګوره میګه د پیغمبر براءت او د پیغمبر پیغمبري مني او تاسو یې نه منئ الرحمن علی الناس والدواب رحمان دې په خلکو په دواب باندې خلکو باندې رحم کوي او په دواب باندې رحم کوي تمام مخلوق باندې په دنیا کې الرحیم بالمؤمنین رحیم دې په مؤمنانو باندې بالتوفیق په توفیق سره مؤمنانو له توفیق ورکړي چې د قران علم دین کلمه تسبیح تعالی دا وای دا الله تعالی توفیق ورکړي تواصیب الله عالم دې په مراد خپل سره دینه ځکه دا خو مقطعات دې دې په پته سره نه پويږي خو خبره کړې ده الله اعلم بمراده بذلک الله عالم دې په مراد خپل سره دینا دا یو خف دغه کړی دا ځکه دې کې بس وای لیکن بعد تفاسیر وای لکه تفسیر الرحمن شروح المانی شنو هغه وای دې په حقیقت باندې نه کویږي حقیقت نه پويږي او رموز الهي حقیقت دې معنا توي او سین زمانہ دې په حقیقت څوک نه پويږي دا خو مقطعات دي ورمود سدي رموز به نه راوباسي غي توي طرق توي د طرق نه د لارې او سین سابقه سعادت سین سعادت لارې د سعادت دي دا قران چې سو ګوري وای دې په لارو د سعادت روان دی نیکبختۍ په لارو باندې روان دی خوش قسمت دی توی طرق ش لارې شوي او سیل سعادت شو سعید دی یا توی د طیبات نه دی پاک او سین د سابقه نه دی طیبات سابقه هغه طیبات سابقه چې د ازل نه راغلي دي اول نه راغلي دي هغه سدي تلک آیات القرآن دا طرق د سعادت آیاتونه د قرآن دي طرق د سعادت لارې د سعادت آیاتونه د کتاب دي آیاتونه د قرآن دي یا قرآن څه ته وایي کتاب مبین دای توصیف په کتاب مبین سره وشو د دې آیاتونو نو طالبانو دا توی طرق دي او سین سعادت ده لارې د نیک بختیا دي چې کوم مسلمانې ګوري اوري وایي زکیه یادیه ځان په پوي دا لوی سعید دی خدای دې زمونږ د ټولو دا سعادت همیشه نصیب دا سعادت دی دا تکلیف دا محنت دا مشقت دا سفر دا ټول د دې لپاره کې سره چې الله رضا شي او د الله د رضا لپاره قران لوي ذریعہ ده احمد بن حنبل الله خو کیولې ده پتا ته انسان پسند دی کیږي ورته وی به کلامي زما په کلام بیا دې تاسو کې بفامن او بغیر فامن وی ایون څنګه چې وی مطلب دا دی د الله د قربت او د سعادت دا لوی ذریعہ ده نو موږ شکر نو شو ادا کول موږ بسل دل شکر وو ک کروڑ دل وو موږ نشو ادا کول چې الله قران تکینول یو راوستی یو او انتخاب کړل خدای دې دا همیشه زموږ تاسو دا وساتي نو دوی طرق سین د سعادت تلک آیات القرآن دا هغه آیاتونه دادي چې تا ته تمیز راولي مبین دی بیانې تمیز راولي په مابین د محب او د مبتل کې چې په دې اقوامو کې په دې زمانہ کې باطل خلک هم تیر شوی دي او په دې زمانہ او په دې اممو کې محق خلک هم تیر شوی دي دا څه بش بیانې او چې څوک دی آیاتونو تناسي ان دا آیاتونه سریه کتاب مهدن هدایت ته دي کې هدایت ته ښا هدایت ته هاذا هدا دا قران هدایت ته بل ځای کې الله وای دلته وای هدن هدایت ته دی به د گمراهی نه بچ کیږي هدایت ته ولا وبشرا وبشرا للمؤمنین او زیر د پاره د مؤمنانو مؤمنانو لزیر ورکیخه نو مؤمنانو لزیر دی دا زیر ورکی مؤمنانو لره نو ګوره مسلمان لزیر ورکی کنه او مسلمان خبرې چې د کافر نه بچا مؤمنان سوق دي چې دا اعتقاد ساتي الذين يقيمون الصلاه ا کسان دي چې غي قائمي مول اعتقادي وي چې مول فرض دي زکات فرض دی او زکات په مدینه کې فرض شو خو اعتقاد ساتي په عبادت مالی بدنی او عبادت مالی سره چې عبادت مالی کې که بدنی کې یو الله لره کې دا د مؤمن ته دا د مؤمن یو اجمالا تطهیر د قلب د شرک نه راتلل کې کلمې د پاکوالي ته مکی صورت شو کنه نو مکی کې بذات وای ويوتون راتلل کې کلمت الزکات کلمې د پاکوالي ته کلمه د پاکوالي ته لا اله الا الله محمد رسول دا کلمه د چې دا دی وي د شرک کفر نه پاک شوی ويوتون کلمت الزکات او بل وهم بالآخرت هم یوقنون په آخرت باندې یقین کې چې راضی با آخرت را روان دی سچ کې وې څه کوي هغه بری به سچ کې دا غي بدله بدل کوي دلا خکه کبد کې دا د مؤمن ته بشارت قران ورکو او لار د هدایت طرق د هدایت ورته وخل هدن او سعادت بشرا للمؤمنین سعید به په دنیا کې سعادت ته به بوزي نیک بختیا ته بوزي دا ګور مؤمنانو سره الله څومره انعام کړی دی بیا هغه مؤمن دی دا ورکی ځان سره سوچو کې چې الله تعالی خپل کتاب تراوسته دی توفیق ورکړی دی تکلیف باندې نه پويږي په ګرمۍ یخنۍ باندې نه دی وغا د الله د قربت لپاره اوس کافر تخفیف ورکي ان الذين لا يؤمنون هغه سان چې ایمان نه راړي بل اخرت په اخرت باندې د اخرت باندې ایمان نه راړي نو بلی د لرا قران چې راشه اخرت ومنه زینا زینا لهم اعمالهم خسته کړي ما دې ته اعمال د کفر اعمال د شرک وهم فی الاخرت دی پا آخرت کی هم اخرون دی خاسران دی نو نتیجه د کافر بیان کړه او مخ کی عقیده د مؤمن بیان کړه دا نتیجه د کافر شو مخ کی آیات کی عقیده د مؤمن شو اوس الله تعالی مؤمنانو ته وای مؤمنانو تاسو باندې چې ما کوم انعام کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وای دا امت ور سره مراد دی خو خطاب مشر سره کیږي وانک لتلقى القران وانك پدې سره تجي لتلقى القران نازلول شي تا ته قران تا ته می قران خسته کړی دی دا ترغیب دی په تعلیم د قران سره دلیل وحی دی ترغیب ورکي په قران سره چې قران زکي دغه قران با په کار راځي شفاعت بدل کوي شفاعت بکي قران قربت بدل الله حاصلي وانك تجيل لتلقى القران نازل شي تا قران من لدن حكيم عليم دي عالم د حكيم او د عليمنا دا قران راضي نو دي کې سره عظمت قران دې کې ترغیب د په قران سره په دې آیات کې ښه دا ترغیب ورکو چې تا ته قران نردي اثبات رسالت په کوم راغې و انک دې کاپ کې اثبات رسالت راغې ته ما رسول ولي تا ته قران نازلېږي تا ته وحي راځي وحي تا ته راځي نو ته ما رسولي وانك لتلقى القران تا ته نازلول شي قران د جانب له حکیم نه حکیم دی فيما يعطي لك من القران المعجز حکیم دی پاک چې درکې تا ته د قران معجز نه ولي موسی او موسی له ورکړې عصوا اغلی عصوا ورکړه معجزه او يد بيدوا لعلیم دې په حال ستا باندې کما هو علیم بحال موسی دغه چې عالم دې په حال موسی علی السلام باندې موسی علی السلام اته کاله لس کاله په مدین کې تیر کړ واپس راځي واپس راځي نو پیغمبري ورته ملاويږي تبا تعالی په اتم کال باندې فتح د مکی کوم تعالی په فتح د مکی کوم دي کې رسول پاک ته د امت ته دا بشارت ته رسول پاک ته ست سلیدا امت ته ست سلیدا په قصه د موسی علی السلام دا تسلیدا چې تخفه کېږي ما زما حبيبه تا ته بده فتح د مکی کوم ته مکی ته راځي موسی علی السلام مې راولېګو فاتم لسم کال باندې غراغه او تب راضي تب فتح د مکی کې دا ذکر د موسی علی السلام قصه دی پسې متصل راړه ذکر دی کې او سر دی او راز دی هغه سر او راز دا دی چې دې کې بشارت دی په هغه بشارت باندې چې فتح د مکی ده ان فتحنا لك فتحا مبينا ليغفرك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر هغه فتح د مکی ته اشاره ده او دلته غلبی د موسی علی السلام ته اشاره ده په فرعون باندې وګور فرعون د لنست نابود کنا د قشان د مکی کافران مشرکان دا به یا ایمان راړي یا به نست نابود شي نست نابود بشي نو دې کې دا لغلا اشاره ده اوس الله د موسی عليه السلام واقع بیانې یو مختصر شان سره وإذ قال موسى يا تلقى وكشوي موسى عليه السلام لأهلي آل قلتا بي بي ورسره دا راضي او د مور ملاقات لا مصر تراضي وی انی آنست نارا موسی علیہ السلام ما اولد اور لرا یا راتل به حکم تا ته بشهاب په یو شغلې ترا بشهاب په یو شغلې ترا قبس ماخوذ به د اورنا یو شونټه د اور ورته وای یو دړه چې بل شي هغه راواخلې غرنا کوي نو شونټه ورته وای شهاب شغلا قبس ماخوذ من النار چې تاسو هغه واخلم د اور نه هغه برا واخلم څه د پاره لعلکم تسلون د پاره د دې چې تاسو د فقې په دې هغه یخنی چې تاسو په دې یخنی د فقې اور ورالم ګرم بشي اور تکینی سړې نو ګرم شي د پاره دې چې تاسو ګرم شي تدفعون البرد بحرها وظلمه الطريق بنورها او طریقه ورته لار کلاو شي لار ورته ښکار شي په لار باندې موسی علی السلام دای ته وی کینی دا تاسو له ور راړم رڼا راړم ور راړم دا لری نه ور کالی دا رڼا وا فلما جاء ارکا چراغ موسی علی السلام نو دی आवाज وکړ ش موسی علی السلام ته ان بورک ان به دې شان سره ان شانیت بورک برکت کړي شوی دی برکت کړي شوی دی من پاغه چا باندې فنار فی مکان النار په مکان د دې اور کې دې کې برکت شوی دی ښا دا برکتی ځای دی ومن حولها هغه چې چا پیر دې نه دی ومن حولها هغه مکان من ارض الشام هغه شام کې ټول ملک هغه برکات دغه چې الله تعالی یو ځای کې خپل تجلات کار کړل تجلیات نو تجلا یو کړه نو آس پاس علاقه کې برکات را لل کړه آس پاس تجلا یو کړه برکات را لل نو چې کوم ځای قران ویل شي انو هغه ځای تجلای برکاتی هغه برکات وریږي ټیک د خلک نه ویني نه ویني لیکن حدیث صحیح دی زمونږ ایمان دی چې هغه ځای برکات وريږي او دای دی ویني کني ویني لیدول تعلق نشته دی تابانه الله برکت وري او حدیث په شاهد دی نو دا برکات راځي بورک من فی النار ومن حولها چاپیر شام کې دغه برکات ته وګوره مصر کې دغه برکات ته وسبحان الله او پاکی د الله تعالی لره د مکان نه الله پاک ته منزه ده د مکان نه رب العالمین مربی دې پالون کې تمام مخلوقات ته تمام مخلوق پالی زر مخلوق دي ټول پالنه کوي په خپل ته حیثیت او دا غي په مطابق دا غي کبری دي ک بحری دي ک سماوی دي ک ارضی دي د ټول تربیت کوي الله یې کوي کم کفر باو خو د دې نور په وجه باندې ظلمت لار شي چې نور راشي ظلمت لار شي دغه یو ځای رڼا را لنه تیار ختم شو نو قران نور دی وشو او چې ستاره ته کوشي الله به ظلمت ته ختم کی الظلم ظلمات ظلم تیری دی یوم القیامه ورځ د قیامت نو چې قران راشي نو ظلمت ختم شخه خدای دې مونږه تاسو همیشه قران ته وزګار ساتي او کوشش کوي د قران چې وخت ته ملاوي کې نیمه ګنټه ګنټه قران شریف راخلي وایي تدبر په کوی رونو تا یو کتاب د نجات د دنیا د نجات دی د هر انسان د نجات دی او چې هغه اومنه هغه اولست هغه په عمل وکړو بعد نجات په مومي نجات په مومي او الله وی نجات په دې کتاب ورکو وسبحان الله پاکی الله تعالی لره د مکان رب العرش رب دا رب العرش العظیم رب العالمین رب د مخلوقات دی تمام مخلوق عرش مخلوق د پالي زمکه مخلوق د پالي اسمانونو اهل د اسمانونو پالي اهل د ارضي پالي د بحر اهل پالي تمام مخلوق ته اشاره ده اټول ته الله تعالی مربي دې ته ټول الله مربي ورته یا موسی اے موسی انه انا الله دا منادی دا اواز کوي درته خبرې کوي دا الله انا الله ذا الله يم تا سره خبرې کوم ذا الله يم تا سي الله العزيز الغالب غير مغلوب غالب دې ضرور دې الحکیم حکیم دې په خبرو کولو کې حکمت دې ته کلیم الله تاسو سره الله خبرې کړې دي دا خبرې در سره الله تعالی ولې کړې دي چې مخلوق اومني چې الله موجود دی چې مخلوق اومني دهریان نه مني چې مخلوق اومني چې الله موجود دی تاسو سره خبرې کوم د دې لپاره چې سباله رست خلق برازي نور خلق په دغه زمانہ کې مخ کې هغه به د الله تعالی نه انکار کوي چې الله نشته دی وای کنه وسوم د هریان دا وای چې الله نشته نو چې الله نشته دا خبرې چا وکړي انه انا الله دا ورته دغه کوي دا غیبانه رد دی دونه وال هغه امساوا یا مارش مارش دونه وال حرکت کو دونه وال کانها جان لکه دا یو جان جان ته وی طالبانو لکه انها جان لکه دا مار بچوړي جان دی مار بچوړي ته وای دا وړو کې نورني اي علي مار بچوړي دی وای او مار چې هغه دور او غټي لوی بلای لوی بلا چې هغه ته اجدا وای وای د هدا وی راشه او دا وړو کې چې لور غونته دته مار بچوړي جانن مار بچوړي دی نو دا خو بل ځای کې راځي صعبان مبین مخکې کوم ځای تیر شوی دی صعبان مبین اجدا وا انو څه مطلب حفاظت دې کوم دا د معجزه در کوم ته ما یریګه ما یریګي باغ سو چې هغه ظلم کړی پیغمبر معصومی پاکي ټول یریګي دا طبعا دا ير راضي ښا دا طبعا ير راضي نه پیغمبر دې ير ني او طبعا دا طعام دنیا دغه ده چې یو اجدها ویني یو مار ویني نو طبیعت کې راځي هم نه چیږي نه دا طبعا نه اعلان کې الله ورته وای ته پروا مساتا لا يخاف لدي المرسل لكن يريږي وسوک لیکن من هغه څوک ویریږي د علما چې ظلم کړی زیاتې کړی هغه ګناه کړی ظلم کړی زیاتې کړی ثم بدل حسنا بیا بدلک عمل خستا بعد سوء پس بد عملنا بعد سوء پس بد عملنا که عمل کړی چې مسلمان نه چرته کې زیاته خبره کار شوی دا داغه د پاره دغه او کدا صورت وای سی وکړل داغه تمه کلا کړه تمه موده امید او تمه دغه ځکه ایمان په مابین د خوف او د رجا کې دی ایمان څه ته وای د الله نه بدیر یریږي خوف به در کې رجا امید کلک امید بساته چې الله به بخنه کوي دا کلک امید دی نو ایمان په مابین د خوف او د رجا کې د خوف یریږي با رجا امید بساته د الله نه نو دای دواړه ورکړه ولخه چې د مؤمن دا صفت ده تول یریږي ستاسو عمل نشته بد ستاسو بد عمل نشته دی دغه د مخلصین نه نو تول یریږي کی یریږي خو هغه یو سړي ګناه کړي هغه ګناه او خدای مان دا ظلم شوی دی زیاتې شوی دی دا فإني غفور رحيم لبخون زبخون كم او رحيم يمون وصورت تجربه كيف دا تجربه كيف نور به ته جوړو نو داسې نور ته جوړ کو په تسع آیات دلته دو نشانی ورکړي دو معجزې دلته ورکړي او هغه باقی الته و الته دي و الته ورک جرات قمله ضفادعه دا د لوم درکوم لرشا فی تسع آیات پاغه نه آیاتونو سره ښه تسع آیاتنا انهم كانوا قوم سوء فاسقين فيتذر دي قوم فاسقان کافران دي اعلى فاسق کافر رخا لارشا بیان کورتا موسی علیہ السلام راغه راغه مصر ته بیبي ور سره د مور ملاقات خوشحالي مور خوشاله شو او باندې وی واړو ور سره دي واړی شي واړو ور سره دي نفسونو د دې د دې نفس یقین کو انو چې دا یقیني معجزې دي دا ګوره یقیني او چې دا معجزې دي او په خلی منکر شو خپل کې وی دا معجزې دي زکه داسې نشي کېده چې د مار نه امتا جوړي امسانه مار جوړي د لاس نه نور جوړي تا کوم ځای کې ولې شي دنیا ټوله دی راجم شي ټوله دنیا د لاس نه نور جوړ کی ټوله دنیا دی راجم شي د یو لرګي نه د اجدها جوړ کی نشي جوړول ورونو دا داسې معجزې دي نو وجحدوا بها بالسنتهم منکر شو په جواب باندې نمنو ولې د خره لکای و نیولې و ول کافر زدی ته وي پښتو کې کافر زدی ته وي زد کوي ان دته دا معلومي دا پیغمبر حق دی او کافر دا نه دی ویلي چې او بالکل منو چې ته حق تر ورته نه دی ویلي چې ته حق عند القاء السحر لکه سای ټول سا ساحران ورته پسیده باندې پریوتل تا غي هغه تکبر هغه ارتمات کړ هغه دومره سحر راوړو چې دا غي قران وجاو بسحر عظیم راتلو کو په سحر لوی سره دومره لوی سحر راوړو ارزه ختم کړو جحدو ظلما د وجه تکبرنا عن انقياد موسى مونږه تابعداري د موسی خو نکو ان قومهما لنا قوم د دې دواړو مونږ لره خادمون خادمان دي د دې قوم خدمت کوي مونږ لا مونږ د موسی عظمت او لوی او پیغمبري منو نو جحدو هغه جحدو لګي د ظلم سره علو لګي د تکبر سره تکبر وکړو الله وی خلا چې یو تکبر وکړو بل ظلم وکړو ظلم خو په ډیرو مانو دی دلته ظلم انکار ظلم شرک ظلم انکار یو کو زیاته یو کو شرک یو کو نو تکبر د وجنه دار راغه دا ظلم راغه د تکبر د وجنه علو د وجه تکبر نه نو تکبر نه کار شي تکبر عذابی لرا خوار بزندان لعنت گرفتار کر الله وی د دوړو نتیجې ته وګوره فانظر اور کیف کان عاقبت المفسدین سرنګي عاقبت د مفسدانو د منکرین النبوت د موسی علی السلام د منکرین النبوت د موسی علی السلام انجام سره وته غر کېدل دستا دا قوم هم غرق شي ستا دا قوم هم تبا کیږي رسول پاک ته پکې دا بشارت راوت ښا او مونږ ته پکې دا بشارت راغې چې طالبانو خپکیږي ما الله بدا ظالمان کافران څومره ظلم چې په دنیا کوي او څومره ظلم چې په مسلمان کوي نتیجه به اخر کې دې دې تباہي دی باندې الله یو داسې حالات داسې مرض داسې افات دا په او امام مهدی په مسلط کی وای بچي وهي او وسله به دز نه کوي چې دز نه کوي جیز نه لوزي هټم نه چلیږي نو دای خو غازری دي طالبانو ته غازر پرېدا وهم اولئک ذر بیا دا سی وها دی به دا سی حالت تر دی ښا او کوي دی ظلم دا د ظلم وخت دی دی ښا دی به خود ظلم کوي لیکن کله چې مسلمان نمبر راشي بیا دی ګوري ورته دا وی کله دا دی ور کله دا دا ور تا خوې فانظر كيف كان عاقبه المفسدين وګوره عاقبت مفسدانو او عاقبت مفسدانو وګوره چې عاقبت د مفسدانو څه دی او دتا عاقبت د مفسدانو بیانې په قصې د چا سره د سليمان عليه السلام سره چې سليمان عليه السلام جهاد سره ډیر شوق وو اسونه ساتل د جهاد لپاره او جهاد سره ډیر زیات شوق وو نو وګورئ چې هغه یو قوم مونته سبا سبا قوم او هغه مونته او هغه شرک کو کفر کو ورته وی لار شي فلناتینکم بجنود لا قبل لكم داس الاخر بدر باندې راولم چې تاسو طاقت بني واتونی مسلمین راشي ماته مسلمانان نه په دې قصه کې اوس مؤمنانو ته بشارت ده په قصه د موسی علی السلام کې یو بشارت په قصه د سليمان علی السلام کې بل بشارت ته وایي د سليمان علی السلام قصه خدای پاک دې چې د خوان نه چې موږ ته کیسې کوي دې کې مسلمان ته سبق دی دې کې مسلمان ته عبرت دی او چې مسلمان پوهیږي ګوره ښا یو خاطر شتر بیماری او خاطر وګی خینا مقصد ته به ګوره مطلب به راو باسي دا دی امت ته سبق دی چې تاسو له غلبه در کوم پیغمبر ته سبق دی چې طالب د غلبه در کوم په اهل مکه باندې او دا ټول اهل مکه به ته وهي لکه موسی علی السلام فرعون وه کنا سليمان علی السلام تمام سلطنت مسلمان کا کنا دی واستاد لا تیمار يدخلون في دين الله افواجا بیا داخلي دل نه کنا ال تغیث غره لګي کنا د دې لپاره تاسو ورته خیال کوئ قران د تدبر کتاب دی ښا دینه به خدای ډیر لوی تدبر اخلي ډیر مخ کې بځي ډیر فکر به پکې کې نو تاسو به یو خوشحالي ملاويږي سرور به ملاويږي ته په ظلم باندې بیا پروا نه تاتې خیر دی کین ظلم کافر په موږ باندې به الله ذات وخرا ولي چې دا مسلمانان بیکاره دی به دې کافرانو نه داسې بدل اخلي چې دا غي به یو نذیر ني فانظر كيف كان عاقبت وګوره څنګه عاقبت نتیجه ثمره انجام د مفسدانو عاقبت انجام نتیجه ثمره د مفسدانو سره و هر زمانہ کې مفسد هلاک شوی دی هر زمانہ کې مفسد تباہ شوی دی هر زمانہ کې مفسد هلاک هغه هغه نتیجه ده ذات بد حال الله وی موسی علیہ السلام سره د تکلیف نه سره د هجرت نه سره د تکلیف نه سره د هجرت نه سره د کمزورتیا نه دا یو جابر ته ولاړو چې هغه ځان ته د خدای داوا کړې و دا یو جابر ته ولاړو چې هغه وی انا ربکم الاعلى الله ورته وی لاړ شه دته وایا استاد قوم مم دقه منی او وګوره سليمان عليه السلام سره د جاه جلالنا سليمان عليه السلام سره د جاه جلالنا اغم د اعلا د کلمت الله د پاره کم جهاد کړي دي او کما لغی استعمال کړي دي د اسلام د پاره تكون الدين كله لله چې دین شي ټول د پاره د الله تعالی او د دین جاری کول د پاره نور څه نه کنه نو دا بل دلیل نقلی په دې کې تسلی ده هغه عمراو ته هغه کسانو ته چې هغه طاقت وي او د دین او د قران د اسلام د دین خدمت کوي سره طاقت نه نو پدې کې مالدارو ته بشارت پای کې غریبانو ته بشارت یو کې طالب ته بشارت ده ته طالب ته په خپل غریبای کې لګیاي د دین محنت کې کوا د دې رنگ براړي دلخه رډیر فرعونیان فراعنه بدل قتمی او ته صبر کوا او بل غاړه ته او واقع د موسی داوود علیه السلام کې او د موسی علیه السلام کې الله تعالی خی چې تاسو زما د دین د پاره لګیایي نو ته چې د دین د پاره لګیایي نو د ازمکه سکه چې په دې زمکه سدي دا بستا تابعداري دا په زمکه چې سدي دا بستا تابعداري من کان لله کان الله له ته دا الله شاء الله استاد زمکه سکه چې دا پورته اسمان استاد او ته دا الله شاء دا ورته دا خیخه ولقد آتینا داوود دلیل نقلی دی الله وای ما ورک داوود علیہ السلام ته او سليمان سليمان علیہ السلام ته علم علم علم مې ولا ورک د علم د وجنه علم لوی شي طالبان ولقد آتینا داوود و سليمان علما علم مولا ورک رسول پاک تعالی توي قر رب زدني علما علم لوی شي دی خوش قسمت یې ښا چې علم لراغلي علم لوتلی کورونه پرې خو دي خوش قسمتي ده دا قران د علم نه بل علم کوي دا ستاسو خوش قسمتي ده الله دې دا خوش قسمتي همیشه ساتي علم خو جون خو یا تیر که پس دکولو کې یا په خولو کې بس دا جون یا زکو یا خو دا جون دی مزیدی مزید په آخرت کې مزیدی دنیا کې تکلیف سختۍ مرزونه مصیبتونه څنګه په چا ناراضي تاسو ورشي په دې مالدارو کې مصیبتونه وګورئ او خدای کې نو خوب ولوري طالبان داسې خړلېږي په ځمکه باندې هغه له په بسترو کې خوب نه وردی دا الله تعالی دنیا ته خی دا دین به سر به سامانه کې راغلی دی او الله وی وګوري چې زما بنیانی نا غیبا کاغه پیغمبر وی هغه کو ډیر انتهایی بادشاہي لیکن زما ير ورتري په باشای پروا نشته دي په باشای پروا نشته دي ولقد اتینا داوود او سليمان علم د داوود عليه السلام نل الضامن بنا بر اختلاف نو د یو نوم مال راضي تاسو لوم دردي چې سليمان عليه السلام دی ا د نور نوم چاله نور دی ولې نور دی سليمان عليه السلام کې علم هغه نورو کې علم نو علم دور لوی شي ده علم بتا لکه د نور اوچتې رڼا بکې ښکارا کوي بده او خدای دې موږ له په علم باندې عمل راکړي وقالا او دوالو شکرن الحمد لله الذي صفات کامله خاص ته پر د الله تعالی دی الذي اغذات ته فضلنا چې دی اته کړی مونږ لره علا کثیر بدیر باندې من عباده د بندگان خپلنا المؤمنون چې مؤمنان دي بالعلم والنبوه علم را لراک نبوت را لراک اول والمملکته حکومت را لراک داوود علیہ السلام له الله حکومت ورک د توالوت نه بادشاہي واغستا او داوود علیہ السلام له الله تعالی هغه ورکړه نو داوود علیہ السلام له الله تعالی ورکا داوود علیہ السلام زغری به جوړول طالبانو زغری به جوړول او هغه به خرڅولې زغره څو سو زغری جوړ کړي وي وایي هغه ټولې ز په زو زره باندې خرڅ کړي وي دینه با خپل خوراک به د دینه کو د مملکت خوراک نه کو د بشایت خوراک نه کو دا غیبان خپل قوت لا يموت گزاره چې کېدا په غیبان به کوله او کتاب سليمان ابن داوود سليمان ابن داوود زوی د داوود عليه السلام دا ولا الله ته دله چې حکومت ورکو د دیار لسو کالو ها حکومت چې ورکو د دیار لسو کالو نو دا ولا ورکو او ذهین او فهم هغه دومره چې تاسو مکو نو حکومت واس نو خلق توي وقال وی وی ايو الناس اي بني ادمو دا بني ادم ور سره ناس علمنا منطق الطير قول شوی دي ما ته خبر د مرغو والنمل ادميګو دغه په دې خبرو کویګم چې دا مرغې دا وای دا مرغې دا خبره کوي دا مرغې دا خبره کوي دا ټول کو ګوري نو منطق الطير د مولانا عطار کتاب د منطق الطير ډیر لوی سړی دی مولانا عطار لوی ولی دی لوی تاجر الله دې لوی ولی جوړ ارثي ترک قرباني ورکړنو الله ولا لوی مقام ورکړ نو د منطق الطير کتاب لیکل دی چې دا مرغې دا تسبیح وي دا وي دا وي دا وي ټول مرغو د حیواناتو د تسبیحونه د لیکلي دي ښا راوړي دي هغه ګوري بیا په دې دغه باندې ورکړي دي منطقه تیر ما ته خبر د مرغې د مرغو والنمل او د میګو او اوتینا من کل شین راکړې شوی د مونږ ته من کل شین داریو شنه علم الحقائق والخواص علم د حقائق او د حواس راغ کړی شوی دی پر کل شی نه د هر یو شی نه نو هر یو شی دا کل استغراقی نه دی ښا هر شی ور کړی شوی ورته کل استغراقی ځکه نه دی چې د بلقیس حکومت خو له نو ور کړی شوی هغه ته معلوم نه ونه من کل شی ته په کل په کل داخله نکول کې خو بیا راغې د بلقیس حکومت ورته معلومو نو معلوم کنه نو بیا به کول استغراقی ولې وای ښا راکړې شوی د کل شی هر یو شی لایق د حکومت سره لایق د حکومت ضرورت د حکومت دې هغه مال ټول راکړې شوی دی لایق د حکومت سره ان هاذا دا نبوت یو ان هاذا دا علم دا علم را کړی دی دا حکومت را کړی دی نبوت را کړی دی ولول فضل المبین دا فضل کار دی دا فضل کار دی چې دومره لوی انعام را باندې الله کړی دی ان هذا له الفضل المبین دا علم دا حکومت دا فضل مبین دی په خبرو د مرغوبانیو کویګم دا فضل کار دی دا فضل کار دی نو الله ولا تمر لوی مقام ور کړ دی ولی ور کړ دی د وجه د علم نه طالبانو علم لوی شی دی تاسو له مونږ له الله همیشه علم نصیب ساتي علم نه دی الله مونږ نو باسي القران علم خود ټولو علوم سردار دی حديث او قران او دی فقه دا درې علومو کې دا نور ټول د خادمان دي یو ورځ سليمان عليه السلام په چکر باندې ته وحشر له سليمان نو جمع کړی شو سليمان عليه السلام ته جنود لخر من الجن والانس د جنو د انسنا جنمو او انسمو ټول ته وی راځي چکر لګاو په دوره باندې وتویر امرغه وتویر فهم یوزعون دی ایثار کړی شو دی ایثار کړی شو وارو کا يحسبون ایثار کړی شو اولهم واخرهم فلا حکم دا چې ملحق شي او ځای شي وارو کې دا نور راورسي ځکه څوک لس منټه مخکې څوک شل منټه رست راتل وارو کې دا ټول راجم شي نو راجم شو خاله نو راجم شو نو روان شو سليمان عليه السلام په خپل تخت باندې ناس دی وغه تخت تخت نو تخت وی او یا زره کرسی وی او یا زره کرسی په لګیدلې وی بعضی دین سیوا وی بعضی دین سیوا وی چې دومره په لکونو کورسای پاغې لګېدلې وي روان به داسې غرار مرار نو غرار نو چې ورته به وي داسې ده نو داسې به ته چې داسې ده داسې به په خلی باندې به ګرځېدل خو شي دای په خلی باندې به ورته وي دی په ذات تیز ده په روزه په مزه ده اوچت ده کته ده بدا چلول په خلی باندې دای دې په خلی باندې او شی او چلی کنه دا مجال نه کوي چلول شي دای چې زر کال تیر شي دې ته نشي رسیدي ښا چې زر نورم تیر شي دا ترقی نشي کوله دې خپل ته کمپیوټر وای هلته کې دغه وای ګوتی وای ګوتی دا جوړ کړی دی په لکې دی په لګې ستنی وای دی غاړه دی غاړه ته لګیای هغه باندې لګیای ښا دا یاد ساتي دي ته وګوري نو دا تخمان ناسو نو فیاده پو جداو هوا باندې جدل هغه جداو په دې باندې لولي علما حکما عقلا وزرا دا خلق بناس دا خلک بناسو چیده چیده غوره غوره خلک هغه غسر ناسو نور چې وغي اسونو باندې راتل نور چې وغي پیاده راتل هر چا د خپل مطابق هغه طریقه مان او چکر او چکر خو سړی په مزه لګي خدل روانو وحشر له سليمان جمع کړی چې سليمان عليه السلام ته للجنود لقر د جنود انسان حتا اذا اتوا شرال على واد النمل فغ بيابان د نمل د میګو باندې یو خار د میګو طالبانو د میره کې بعد ځای کې دومره میګي کنه یو لوی یو کنال ځای دوه کنال ځای دا ټول نیولې ایت خار د میګو وي کته دا لوی خار دی بره خطا ته هغه نری نری سړي ښکاری دا کته خار دی د میګو په شام کې راځي دا شام کې په دغه خار نو قالت نملته چې دې نه قوت شامه د میګي ډیره زیاته ده شامه د کو میګي ډیره زیاته ده هغه ځای کې دی او شي کې دا غوټ کې دې دلته پرې دې به الته زور کوي وشي دې به الته زور دی دا کې یو شی کیلا پروتي ستاده کمرې نه برادي د تاریخ لقه قوت شامه ولا الله ډیر ور کړی د عرب غلو به چل کو غلو د عرب غلو به ځان سره د تاسو ورته سوای دی خانو کې کیږي یو خانو بدن کې کیږي کونی ورته وای کونی دا او دا سپګي سپګ نه ده نو به سپګي د بدن کې کې کټونو کې کې کټونو کې وي د عربو غلو بزان سره دا ګرځول دبو کې نو چې پوهه به شي دشته ده میره دا به پرې خودل هغه ساتلیو نه به پرې خودل نو چې دی په یو غاړه روان شو دا کونی نه به معلومول اوخ چې دې کونی پسې اوخ په دې دا کونه دې اوخ کې ډيري ادا سپګه بنده خوري دې دواړه دې له دومره قوت شمال لا ور کړی دا دا قوت شمال ولا ور کړی دا نو دې بدا چل کو خان د عربو مشو په خوانو غلو بدا چل چې په کومه لار دشت باندې را روان په دې طریقه باندې واغی دا غلا کوله قانون د عادت دنیا پنځ بندیانو کې او په حیواناتو کې په مرغو کې بادشاہ مذکر نه مؤنث مؤنث کې وینو کافرو کې وی ښا مؤنث کې بادشاہي په کافرو کې وی دغه بلقیس ته وګوره نو دې وجنه دلته کې او یو میګي او یو میګي او کمیګي معنی کې هم ټیک ده او قانون د عام د بادشاہ د مذکر ده نه د مؤنث ده نو عام قانون دا ده او دلته کې فعل التکی مؤنث هغه غیر حقيقي دی نو دلته ورته دا ځکه وي چې نمل او یومیږي یومیږي او یا یومیږي یا چې تخر روانو کم ځای را روانو خدای خبر سلبي لري 50 میله لري سورو نو ده هلي دې نوې څه مطلب راوته دې کې زناور ته سبق دی زناور پیژنې دې کې زناور ته سبق دی بادشاہانو ته چې و بادشاہانو په بادشاہ باندې لازم دی چې قوم حفاظت کوي په قوم باندې نرمي کوي د قوم حفاظت کوي د بادشاہ دا کار دی وګوره میګینه سبق واخلئ چې قوم به بچکی قوم به بچکی میګی نه سبق واخلې د بادشاہ دا کار دا نه چې قوم به تباہ کوي قوم به هلاکي نه نه قوم به بچکی ته تکلیفونه نه هغه له اسباب جوړي درایي به جوړي تاسو خدای بادشاہ کړي ته د رعیت تپوس نه کې ته د رعیت تپوس کې چې رعیت ته څه تکلیف دی میګی نه سبق واخلا هغه میګی دا هغه نه سبق واخلا هغه خپل قوم ته وی بد شي لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون دې نه پويږي په ځان تاسو به د خپل لامې چکړی شي پیاده فوج را روان دی بعد خبره ورسوله سليمان عليه السلام ته چې ګوره جی میږي خدا خبر او کړه سليمان عليه السلام د میږي په خبره پویده د میګو د مرغو په خبره باندې پویده د شدا پویده میږي دا خبره ورسوله چې یا یو نملو اے میګو ادخلوا مساکنکم پټ شي زما کې دن نشي سړو کې دن نشي لا يحتمنکم سليمان پیمال نه کی تاسو له خپل لاندې نه کی تاسو له سليمان ونه شکی تاسو له سليمان الاخر را او ملا يشعرون دی منو چې دا خبره سليمان عليه السلام توره دي ده نو سليمان عليه السلام او خاندل فتبسم تبسم یو کو تعجبا تعجبا خا چې وګوره د بادشاہ حق ته وګوره پرشیا بادشاہي کوي خا قوم بچکی غم دې ور سره د قوم بادشاہ سره بادشاہ به خوب نه کوي بادشاہ به خوب نه کوي هغه به رعیت به خوب کوي بادشاہ به ویخ حضرت عمر په کوڅو کې ریده کنه دواړه توایا د قول میږي یا د دې میګای نه نو دایوي انو دایوي وی خاندل وی خاندل فقال وی نو سليمان عليه السلام ګره چې د میږي په خبره کوه کوه کوه شو نو سیوي قال وی وی سليمان عليه السلام رب اوزعني وادخلني داخل کې ما برحمتک فرحمت خپل کې لا باعمالي فعملنا ګوره د پیغمبر عمل ته وګوره خپل عمل شکست نفسه ته وګوره تواضع ته وګوره انکسارای ته وګوره دا انکساری ده دا انکساری ده نو موږ تاسو په خدای ته څخه طالبان زموږ د دور عمل شته چې هغه وکړو نشته ده ها زموږ چرته عمل نشته ده ژوند را نه ده لار فضل برباد موږ چرته عمل نکو هغه کړه دی هغه هغه په نشي صاحبای هغه په نشي صاحبای اخلاص دی لا اخلاص بیا را دې را را کړې دې یا الله د دې انا نو داغه میګو څخه سليمان عليه السلام تخت وی کوشه ال تکوشه ای میګی ته وی تاول دا دمره موږ ظالمان یو چې تا دا ویلا يحتمنکم سليمان وجنودي وهم لا يشعرون موږ ظلم کوو موږ په خو پیمال کوو چکړې کوو د خو لاندې راولو دا دیونه وی میږي ورته جواب ورکړ نه جی ما وی دیتا یدخلوا مساکنکم لا يحتمنکم پیمال نکی عقول ستاسو عقول جاه جلال د سليمان سليمان عليه السلام په ډېر لوی جاه او جلال کې روان دی دومره تخت دی رورا پاغي او یا زره کرسي لګېدلې دي فوج ورتره دی پیادا په اسونو په دیوانو او فوج ورتره دی تاسو به د په تماشه شئ نو د الله ذکر نه به اوځي د الله د ذکر نه به ستاسو رجحان بل غاړه ته پیدا شي لا يحتمنكم پیمان لکی عقول ستاسو جاه جلال د سليمان هم لا يشعرون دای په ځان نه پويږي تاسو به دای په تماشه شي نو د میګونه به د الله ذکر هغه با پاتې شي سليمان عليه السلام ورته خبره خو ډیره معقوله کړې ډیره معقوله خبره ورته وکړه دا سليمان عليه السلام بالکل تا معقوله خبره کړې ده یقیني آی میګینه ته پوښتنه کوي کتابونه لیکي وای شي وی دا سر دی له دوره غټ دی د قوم د غم نه د خوب نکو غم وي ملامه ما تکړه وای شو ما باندې ټول قوم غم پروت دی نو بادشاہ باندې د قوم غم پروت دی هغه د قوم غم کوي انتظامات بوله کوي د میګی نه د سبق واخلي ښا میګی نه د سبق واخلي چې بادشاہ سره د قوم غم وي او بادشاہ به د قوم غم کوي نور خبرې ورته ډېری کړی طالبانو خو شوي دې ربي ګوري دې ربي کې الوی لوی قصې دي بیا دې ربي کې لوی لوی قصې دي لا يحتمنكم جنود ولهم لا يشعرون ان دا ان اشكر نعمت التي في عبادك الصالحين نتل لال تا خدته دا خبرو کا روانو مدل یو کو دا افتی دور دی پینځر دی دا پته نه لګي افتا لسر دی پینځر دی څومره یو دشت ته ورسید یو دشت ور ډیر لوی دشت و ډیر لوی دشت و دغه ټول صوبه چې واخلي مثال دا ټول صوبه چې واخلي زمونږه کنه صوبه پښتونخوا دومره یو دشت و تکشنه و تکشنه و هیڅ شی پکې د آبادی نو د آبادی پکې نو دغه وبنوي پکې سليمان عليه السلام دې تتخص کې کوس کې وي چې کوزي کو ولا چرګت ته आवाज وکړ وتفقد الطير مولا چرګه کې راولي دا دا غي انجنیرو د به وب معلومولې زر فوټه کې وب دي دا محکمې شته دي هر حکومت تقدام محکمې مولا چرګه کې دا کمال دی چې دې مخوګه کته کی دا ته وګورې دې وای او به معلومه چې دلته وب شلګه د کې دي لږګه د کې دي زرګه د کې دي څومره بد کې دا الله کمال چولې او بو وی نه کته دې په دې سمه کې الله ولا نظر ور کړې او بو وی نو راولې چې هغه وب معلومي کی چې کوم ځای وبني دي عربو کې حالت بیا وب خډیر نایاب خوږی وبو نو د دې تاسو یو کو وتفقدت طير نو رکې کړه مرغې امرغې رکې کړه د دې لا تفقدت طير ولې وي انجنیر د اوبو معلومولو بندنو هدهدو هدهد ورته وایي مولا چرګک ملا ملا چرګک ملا وی ډکتا ام کان من الغائبین یا دې د غایبانو نه دشته نه نوې کزین وینم بادشاہ جدي د هر محکمه خلق پور سره ہدایات ساتي هر محکمه چې په پاکستان کې بل ملک کې چې بادشاہ چرته د هر محکمه وزارت یو یو سیکرټري هغه نه غلطي بوزي هغه څوک سوالو کې هغه جواب ورکړي هغه به دا غي جواب ورکړي او دا نور مولا چرګکان خوشته راغلان دي کنه سليمان عليه السلام تر هغه خبرې نشي کولې سليمان عليه السلام تر هغه خبرې نشي کولې دا اصول د بادشاہ دي بادشاہ به بادشاہ سره خبرې کوي بادشاہ چې کوم مشر مقرر کړي غنبه تاسو کوي بادشاہ چې کوم سړی مقرر کړي دی وزیر سیکرټری هغه سره به خبرې کوي ښا تا مان ته پوس نه کوي دا ولې د واشان خپل رول له قانون دی قاعده ده دې ته وګوره قاعده ته اوس بادشاہ ځان سره بوزي مثال په تور یو وزیر د بوزي هغه د لبو وزیر دی لبو وزیر مې تاسو لیدلې ورته د شرم مسمراله وې دا د لبو وزیر دی لبو پارکونه جوړي پارکونه جوړي وې د لبو وزیر دی دا وړو لبو لځایونه جوړي تغیم وزیری نه ته اخیره زمانہ خو د لبو د وزیر نه تاسو کی چې د دفاع څه حال نه دی جغرافیه د ملک نو هغه د لبو پته لکه هغه د جغرافیه حال نه معلوم ابن خرینا نه حدود خپل بادشاہ وزیری پوښوي وزیر خارجه وزیر داخله ځان دی دا لبو دا پکې دی یو ټوکو د پاره مقرر کړی دی دا وزیر د ټوکو دی د او دې خو مشرو د دې نور کشران ورته ولې نه وی چې جی ما ته وایې کړه چې هغه کې دا صفت دا خو ما کوم دی دا وو خدوم معلومول شم هل مرا چرګک معلومول شي دا کول نه شي باسي بادشاہ به بادشاہ تر بلاویږي هغه داغه بادشاہ هغه هغه سره ملاويږي دا یاد ساتي ته کم سړی ورته ملاو شو یو بادشاہ راځي اول مولا بادشاہ ورځي دا بادشاہ رستو شو ایو بل معمولی افسر ورغه دلته نه مولا چرګه کوچت شو چې اوچت شو دا بل نور خډیرو هغه اوچت شو ته دا غاړه نه تیز را روان دی ډیر تیز دي سر کو دی ډیر تیز دي دا مولا چرګه هغه دا ورته وی راشه غنی کدي غوسه دی وای چې علالوم به به استثناء مستثنا کړی دی او بی بی غمشا بی غمشا راغه یو منټ دو منټه کې راغې کې ناست د خپل آداب او مشکل باندې کې ناست ورته وې ته چرته تلوي فمکث غیر بعید دیثار شده زمانہ غیر بعید نه ډیر غیر بعید نه ډیر طویل حتا جاء دو منټه چې تیرې دل راغې چې راغې نو ګور هغه ته هغه هم د بلا بچی دی سليمان سليمان عليه السلام ورته وی ته چرته تلې وی کنه هغه ته پرې نه خو چې دې ته تاسو کې چې ته چرته تلې وی اسی کینا سلام کلام یو کو عادت خپل د بادشاہ بادشاہ ته کوم سلام هغه وکړو بیا ورته وی جی بنبئن په خبر یقیني سره د سبا خار نه راغلم تا ته په خبر یقیني سره د ملا چرګه عقیده ده دا د کلک عقیده وخه کلک عقیده یو څنګه عقیده یو ورته وی قال حتو ما احاطه کړی دا ز خبر یم ز خبر شوم بما پامان لم تحج چې تا احاطه نه کړی تنی خبر وجیتک راغلم تا ته من سبایت د سبا خارنا بلد دا هي بلد سبا على ثلاثه مراحل من صنعاء في اليمن د یمن نه په دریو مراحلو کې دا دا سبا بن یشجب بن یعرب د ټول سبا خار بادشاہ دا اوتیت اور کړه شوی د ته دیتا من کل شی دار یو شینا یحتاج الیه المملکتو چې محتاج یغی ته مملکت کل استغراقی نه لخوا یا به کل استغراقی نه وای کل شی نار شی ور کړی شی څه شی ورته ور کړی دی ته اسلام نو ور کړی شی په اوتیت ور کړی شی ورته من کل شی هر شینا اعمالهم دا اعمال باطله دا اعمال باطله شرک کفر فسدهم من کړي دی لرا دی ټول قوم لرا دی لرا عن السبيل دلار د الله تعالی نه عن سبيل الله فهم لا يهتدون دی لار نمومي الى سجود الله سجود د الله تعالی ته دی لار نمومي ستا دا غیاګانې تخمونه داسې دونه ويعلم في جني الله تعالی ما تخ هغه چې تاسو پټوي او ما تعلنون هغه چې تاسو ظاهروي هغه ذات چې په هر سبان عالم دی واحد لا شریک دی هغه څوک دی اذ الله اذ هو الله اذ هو الله ذکر دا الله تعالی دې دا الله تعالی دې لا اله الا هو نشتر معبود موجود الا هو غیر دا الله تعالی نه دې دا الله نه بل اله نشته دې او هو رب العرش العظیم دا الله تعالی رب د عرش عظیم دې ال الفرش د فرش پوری دا د اغه ذات نه باغی ده کافر ده ا د شمس عبادت کوي او داغه حکومت کې داغه علاقه او داغه مشره ده بادشاہ ده ګوره دا دومره قصه سليمان عليه السلام ته مودود وکړه مودود ورته دومره قصه وکړه انو قالو بیا سليمان عليه السلام وي یره دا تاسو وایي دا او د سليمان عليه السلام حکومت په ټوله دنیا باندې سلطان سکندر ذوالقرنین حکومت په ټوله دنیا باندې او یو د سليمان دو بادشاہان مسلمانان دا په ټوله ځمکه د حکومت وکړه او دو بادشاہان کافر پوښوي وخت نصر او بعد وی دا نمرود او بعض سلجاری وای د دې حکومت په ټول ځمکه باندې دایله ورکړې دی غیله ورکړې حکومت خو الله ورکې ته تل ملک من تشاو تنزعت نو بیا سليمان عليه السلام وای چې ښا الکه دا دې سوې ا دې داسې مثالو دې داسې مثال دی دا تی وخت کې ما شناسو پوه شو انا وګي خذو اتی وقفلو تماشه ورته ویل خیال کوا دې سو په دې تا غوږ کې نه دې ما ته خان استاد څه پته لګي دې ته غوږ کې نه دې لیر په کې نه سي داسې ستارونه سليمان عليه السلام ته دې پته نه لګي دا چې دلته کې دا په کې بادشاہي کوي دا دې په کې بادشاہي کوي اپ مېرت کې هغه لوی بادشاہ دین یو خبره هم معلومیږي چې پیغمبر ته علم کلی نشته ښه جزئی علم ولا الله ورکي او علم کلی ولا نه علم کلی پیغمبر ته وي نه دی باندې پوه یو کنه نه جزئیات الله خبرې ښه صادقه خبره او حق خبره ده د جزئیاتو نه انکار کول نه دي سليمان عليه السلام ورته وی مولا چرګک ته تا ګورم چې تر اشتیا وای ک درو ګورا دا لا خبره کې دا عقل ریان شو چې خریته ګورا په سارا شپې ته ګورا اوس خریته ګورا بادشاہي ته ګورا بیا زما په دنیا باندې حکومت ته دی تا قال او سليمان سننظر ذکورم لنعلم جماعت دایشی اصدقت فيه اترشتاوه پدې کې هم كنت من الكاذبين یا یې ته د دروغ جوړ نه فل خیر په دې خبر کې دې خبر کې دروغ وای او کې رښتیا وای دا تا ګورم وارو کا پته به دی ولګي وی خط د لیکم یو خط ولا ولیکم چې خط ولا ولیکم اذهب بکتابي لا شپ دې خط زما سره هاذا چې داله هغه وی خجی بل سیب خته واغست په مخوګه کې روان شو چې روان شو ها باقی دور لري وا په یو درې منټه کې ورته په خډیر اخته خله کې او لا قالت نو التلر نو دا ودوا غرمه وا چې غرمه وا دا ودوا په خپل تخ باندې هي سوګنوها عرب غرمه کې دمه کوي نو دا او دوا نو دې خو په کړکی ارزه باندې را روان را دن راي چې دن راغې دې د پاتې خط داسې وګورو چې دې په خط باندې په پریوتو دا په hebat را پاتې و دا میګې نشی راتلې ماشه نشی راتلې دا دومره خط څنګه راغې دی چې وکړه خط دا ډیره مرعوب شو hebat کې شو یره کې رااله یا خدای پاک دا په یره کې رااله دا دا چې خط وکړه د خط نه متاثر شو دا واجب خط راغله خط څنګه خط وې انه من سليمان د جانب د سليمان بن داوود نه وانه بسم الله الرحمن الرحیم سرنامه دا لیکل شوی د پیمداد د نوم د الله رحمان دی رحیم دی مقصود د خط څه دی مطلب د خط الله تعالو علی واتونی مسلمین علوم کوي په ما باندې تکبر کوي راشي ماته مسلمین تابعدار مسلمانان راشي تابع راشي کې د سرمن او باز د خد مقصد دا دی امهره ورته واله او بره لیکل دي چې خد وکړه بس فورا اسمبلی راغوخته هنګامي اجلاس انه من سليمان بن داود الى بلقيس ملك سبا السلام على من اتبع الهدى اما بعد فلا تعلوا علي واتوني مسلمين فقال ورتوي اذهب لا شپه دې خط سره دا خط ولا ورته چاغي ته خط غردو باقي 11 12 شنو وخت شپه دا خدا دې خط راغله دا خو یو لوی دباو او ډیر سخت خط دی حتا تشهدون حتا جتا تو حاضر شي تاسو حاضر شي الا تدا نکم وی ساتنا قالو غي ورته وي چې قوم ته خط واورو نو قوم دلته نوړای غټیا ته قالو وی نحن اولو قوت موږ صاحبان قوت موږ داسې پهلوانان یو موږ داسې بادر یو اولو باطن شدید اصحابان د جنگ تخیو شجاعتا فی الحرب مونږ شاج شجاع یو په جنگ کې مونږ جنگ کول شو اسایبان د قوتو اسباب را تقله هیڅ پروا نه کو اول امر الیک ته زمون بادشاہ امر مفوض دی تا تا الامر القتل والقتال والصلح مفوض الیک دا مفوض دی تا تا جنگ کې او کو صلح کې فانظری ماذا تامرون تو ګور چې تاسو امر کې مونږ ته مونږ تابعدار من القتال والصلح ته صلح کې ته مشره او که جنگ کې مونږ تیار یو مونږ ولي باث شدید صاحبان د قوت ساقیو زمونږ بشان بادران نشته او هغه زمانه کې و بادران طاقت مندو قوت مندو جنگ کول شو په غشي دوبانه به خدای غریدل نه داسې دغه دی پروا نشته دی دا ډېر او خيار او خانه ګره باشه لایق وو او خيار او قالت وی دا دی وی نه نه تاسو نه کوی ان الملوک قانون درته معلوم دی ان الملوک بادشاہان اذا دخلوا قريه چې داخل شي کلیتا افسدوها روان کې غکله وجعلوا اعزه اهلها اذله او د عقل په تقاضا روا دي افسدوها دا فاسد کارونه خیالات روان کی وجعلوا اعزه الیا اذله او ګرځي اغا کلکی ارادي دا غي ازلی لبن زه خو د فساد ارادي کړی دي غلط ارادي کړی دي عقل راغه هغه هر څه ختم کړل فاقد ارادي خیالات تطورات هغه ولا ختم د شریعت نه خلاف باندې کې ازل ذلیلان کې كذلك يفعلون دارنګ کې عاقلان تعاقلان دا کار دی چې غلط کار باندې کوي غلط خبره باندې کوي غلط کار پتی باندې دي دا د عاقلان دا غلط مې ګوره صوفیه کرام کوم غاړه ته لاړل د انسان عقل ته خبر راو باسل چې عقل په بدن کې کار کوي د بچره غلط کار نه کوي ولې عقل بادشاہ دی او دا د بدن بادشاہ دی نو د بشن بدن بادشاہ هغه کار نه کوي او بيداوی دي کې عقل رسول تبعی دی په بدن د انسان کې د عقل رسول طبيعي دی ښا دی به همیشه تا ته خکار دغه کوي عقل به تا ته خکار کوي غلط کار نه بدی منه کوي عقل لا تقاضا ده عقل تقاضا ده نو دو ورته دی ورته دا وی نه تاسو نه کویږي وارو کوي باشان قانون دا دی بیا د دنیا بادشاہ دی بس رضا به کو رضا به کو او کو هغه رد کړی واپس کړی بیا د دنیا دنیاي سره نه دی یا خدای سره دی یا الله والا لقا ګور کافر دور خيار وخا کافر او خدور خيار وخا نور خيار وا نو دی زرتن وفد تیار کو زرتن وفد تیار کو وفد تیار کو نو هغه له بیش قیمته لالونه جواهر بیش قیمته هغه ول ورکل نور تحفی یو گفت چې ورته په تاسو جبه کې وای هغه ول جوړ کو موږ ورته ډالای وو یو ډالای ول جوړ کړه ډیر لویا او پینځه سوې خدي کړې او پینځه سوې سړی کړل پینځه سوې خدي او پینځه سوې سړی او خود ته دا د دې یو جدا کمالو خود ته د سړو جامې واغستول او سړو ته د خود جامې واغستول سړو نه بالکل خود جوړې کړو او دا خود نه بالکل داسې درغاش دغه ول ورک سړی ته نه جوړ کړ داسې اته ول ورک ته دې دې کې ډیر مقصد وو نو بیره دا لیګم پته بولګي چې هغه وفد ام مولا چرګت ناشته د خپل انټيليجنس برابر کړ دالته نه بل بل بل دې دلته ناشته سليمان عليه السلام انور یلته کینو لی تاسو ما ته وایي خوښوي تاسو دلته ټلیفون باندې نه نه الته ما ته وایي ای ورته ویږي جامې بدلې دا ته حکم یو کو خود ته د تاړو جامې واچول سړو ته د خود جامې واچول مشر دا ده دا تحفه تیار کړه او تحفه کې دا دا دا دا دا دي دا دا کې خود الله له دغه جوړ کو دا یو دا یو ورکو پیرا روان شو را روان شو وی ختمه ته وایا وشي سليمان عليه السلام ته وی را روان شو تا ته قرار دي الته کې دلته نه الته زائد صدارت ته وی هغه کې سور دی لګي هغه کې سور دی لګي پیخا دې لسره دي کې لدی سور دي کې لدی هغه راځي رسو دې روان دي سليمان عليه السلام ته د لاسو منټو پینځو منټو خبر راځي چې دلته دا دلته دا دلته دا دلته او دا ګوري چې دا خدای سره دی او کو دا سليمان عليه السلام دلته او یو معلومه او به خو معلومه کړی دیوان ته وی دیوان ور سره پېښاوي وی کو یو کنه کو یو کنه یو کو نه سور کو یو کنه په میل میل کې کویانې په وځن او کنستل هغه خبره لرازم چې مولا چرګه کې سلا غوښته او کوی یو کنستل هغه وبې پیدا کړ چې وبې پیدا کې مرغې پیدا شو مرغې سکه بنیان رالل او بو ته پری وتل وطن آباد شو آباد وطن لوی ملکو بنیانونه آباد شو او بو مفتی دغه وجعلنا من الماء كل شيء حي هغه خوکو سليمان عليه السلام یې واپس شي دا افتا لشر دي شل ردي دوره وکړه واپس لا دی برارت لا دی لا پیاده را روان دي پاسونو را روان دي پاسونو ژوندو پاغي باندې را روان او تر خو هغه هغه جیزو چې هغه جیز دنیا کې نشته دي دنیا کې ودا جیز نه ښه نو مخکې سليمان عليه السلام نو نورستو په پیدایش کې په دنیا ډیره طریقو کې دا جیز نشي پیدا کېږي نو ال تورسیدل چې ورسیدل نو هغه ورته وایي دلته کې دمکه دلته خوراک کوي ځان سره ټول تنظیم غسته و عربو علي ونی چې راته ارتي نور او ځان سره نو دلته دا کوي دلته دا کوي وخت وخت هر سکند کې به ورته هر منټ کې به ورته خبر ورکوي ښا ک نبی دا برد کی دا برد کی بیا هغه دی پروانه ساتي سليمان عليه السلام خو مخ کلا هغه علاقه کې داسې ترتب د علاقه یټو صوبه آباد کړه شل دیر سلویخ پزمو اتیا سل کو یعنی او کدی پته هم نه لګی یا دای نم خبره راځي زګه چې هر څوره کو یعنی کړي ولا ټول علاقه په آباد کړه او د مخلوق د وسعت د پاره زئی وښوي زمکه آبادی ځان لا باغونه کوي راغ سليمان عليه السلام ته سليمان عليه السلام ته وفد وفد را ورسېدقه قال سليمان عليه السلام سره ملاو شو کیناستل خبرې وکړي چې موږ د بلقیس ته طرف نه راغلیو دا سره راغلیو دا سي دا سي سليمان عليه السلام د بادشاہ اصول دادي قدر عزت صدا غي غي ولا وکړو خو د روټای مکلف تنظیم هر څه ولا وکړو بیا دا ورته وکړو بیا د ملاوي دوه وخراغه چې دې سره خبري وکړي ملاو شو ملاو شو سليمان عليه السلام سره انو بیا ورته وي تاسو دا څه چلو کوي چې دوه بار کې وي بنگلي بنگلي او زایونو پیدا خدي چې دي کوم دي دا خدي بدی پورشن ته ورشي دی بارک ته ورشي دی بنگلو ته ورشي دا د خود بنگلي دی تغه بنگلي چې دي دا د سړو دي تاسو وال ته ورشي چې زما په حکومت کې دلته کو نه غوتو نه کوي چرته چې بوزي دا تاسو راوځي دی چې هغه ایمان لا نه وخت شې دا ورته چا ویلي دي سات هو ته جو مونږ هغه وخت دا جو هغه یو مونږ وبل سکونه دا څنګه چلو کو عمل جرګه کو کنه پلار وي دا ټول لار وي هغه دا دي دا دي دا شی تیار کړی هغه ملامت شو وفټول ډیر سخت مرعوب شي مرعوب هیبت کې راغې دا ورته چا ویلو سړی هغه ته دی خدي او سړی دی دی ته دی هغه ولېګل سار بیا د بادشاہ د ملاوي دوه وخت راغې ملاویږي دمه یو کړه هغه ورته ډیر په دغه جزای سره او په hebat سره او په خوشاله سره هغه تحفه راړه چې تحفه راړه ولا شرګه ورته ویږي دادی پکې دادی پکې دادی دومره لالونه دي دومره دادی دومره پکې دادی دومره دادی دادی هغه ته ټول نشان دی وکړه ته ته وای ښا تاسو ته دا ډالای لو شیخ کاری په دې خوشاله نو دای چې راتللو سليمان عليه السلام حکم وکړ وی دی وفد ته استقبال کی داسې دغه جوړ کړي لار جوړ کړي کنه وفد راځي باشانو څخه نو لاري خپل خپل لاري د دې یو خاص لارې د کوزیدو او د تلو دا غلار باندې ورته لالونه ولګول لالونه ورته ولګول دا چې لالونه ورته ولګول څو ورته دریابي زناور استقبال کې ودروي دریابي زناور ورته ودروي او سیسه کې ورته دا لالونه خپوته کې دی سیسه کې ورته سره فیسه کې قالیل دی په هغه باندې ذاتې دي کنه دا وفد برادي دا وفد په هغه چې راغی دای تاسو مرعوب په یره کې ودا موږ سره اړلوي شرمېدلو بچو دا موږ سره اړل راځي باندې خو هغه ګرځي اخو په دغه دي پراته دي سره سپین لعلونه داسې ودرولي دا په لې ودرولي ځان ورته دور بد ښکارا شو چې ودا موږ سره وړي دي او ګوره دا دای دا کوم حکومت ته سليمان عليه السلام ورته وی خو تاسو مال په دیم داد را کوي فما آتان الله خير مما آتاكم بل انتم بل کتاب بهدیتکم تفرحون په دې خو دی وی چې موږ اجازه غواړو بعد نه ټینګې دل نه هیبت نه د یری نه دا بادشاہي چې ولې د اریان شو چې دا کوم بادشاہي دا دا کوم خلق دی ویجی مونږه اجازه غواړو ورځ دوی درې هر څومره تیر کړ هغه څومره چې هفته تیر کړ دوی تیر کې پیندې دي ویجی مونږه زو وی ارجا ویلار شي سليمان عليه السلام ورته اخیری خبر کوم درته ارجا الی لهم دی لره بیا دا غي مقابله دی خو یې موږ اولو قوت او اولو باد شدید بعد بولو باتی ښا ما ته غدات فوج دی دا ته دیوان دی اتیان دی بنیان دی پریان دی دا تاسو وایي دې څنګه بسیو واپس لرشي لا قبل لهم ولا نخرجنكم خارج بكم تاسو من اهلها من هذه دي كلنا ذلتا ذليلان پیسوي یو دی چې لري ستا حکومت ته خدای خوار کا تیم ځان ته حکومت وای او چې د ملکه یم فوشي راځي حکومت خو هغه موږ دی شرمولو و یو دی راته جامې بدل کړې وي دی باندې دی شرمولو هغه داسې او پیجندو او بل را دار کړی دا دی او موږ ته غړولي ولتا بلار پراتو دی اولو کې ځای په ځای نه لا هغه لالونو جایبه د شپې او جبر رڼا کوله او کوم انتظام ورته حکومت عقل نه بعید عقل نه بعید انتظام طالبان په خدای کې نو دا بادشاہ دا دومره امریکا دا تمام چې ودای شي کداغي عشر عشیر جوړ کړي لسمه یې فی جوړ کړي لسمه یې نه جوړ کړي دا الله تعالی چې خبره وکړي نو خبره دی وی ډیر لوی شی یو څه چې یو څه دی ما بلغو معشار ما اتینا د اوسنی د مخکینو لسمی سي ته ندی رسیدلی طاقت تا طاقت تا اونر تا طاقت او اونر او د دومره لوی ملک دې طاقت ته وسوګوري ښا مولا چر ملا چرګک ورته وی جی حکومت تخت بند کو او ټول قوم نه اجازه ته وخت چې زم دا خدای سره دی تاسو خرابې را نه ټول او زم او داغه تابعدار کیږم چې سره ته وای زبې تابعدار او کله تابعدار کېږم نو تاسو نه خرابې ټول تاسو ټول بیا داغه د لاسو منټو د مقابلې نه نو ګوره د قوم د بچکول لپاره قسمت خو د دې قسمت خشو د قومم قسمت خشو قوم مسلمان دا مسلمان شو اخیری نقطه دا ده خوش قسمتی دا دا مسلمانا قوم مسلمان وی د زم او بادشاہ دی ته وی چې زم قوم بچ کوم خان چې ملک ترقی ورکم دی له خپل عقل نه بل ځای نه خلق را غواړي زمونږ ویني نو دی وی نو مولا جرګه کوته وی ښا نو دار روانه د وزیرانو سره افسرانو سره خپل وفد ور سره دی هر څومره سوا کسان دي خپل وفد ورسره ودلته خو شاهي تنظیم دی دا خدا دې دا خو د دنیا په دنیا کې بداتي حکومت چرته تیر شوی ښا په دنیا کې د سليمان عليه السلام په شان حکومت نه به تیر شي نه به تیر شوی نو دغه چې په بنیانو پیریانو په حیواناتو په دیوانو په ټولو حکومتونو دا دا چرته تیر شوی دی نو هغه چې کوم ساج جوړ کړو کوم شان جوړ کړو هغه تیر شوی دی بدای ورته وی چې دا دراغله دا دراغله دې راته راورته دې دې راته نن ته مې لفلانی دې دمه کوي دې راته کې دمه کوي دې راته دمه کوي خا چرال وی دې ته خاص استقبال جوړ کړي خاص استقبال جوړ کړي دې ته صوبې لکه استقبال جوړ کړي استقبال ورته جوړ کړي دریابي اسونه راو باسي اسونه ته وی راو دی دریابي زناور ناشنا او ورته لور لري ودرېږي اغه ځای اغه ځای چې په دې باندې اثر نکېږي د یاري هغه ولار ما شومان واړه لوی شپږ سو مخلوق د دریاب دی د ار یو نه سلسله راوباسي ناشنا کې متماشي نه دی پکې نو دا ورته په میلونو کې استقبال جوړ شو چې جوړ شي چې مخکې راتله دا لالونه جواهر ورته خوار کړیو دا سری ورته خوار کړیو نو دین خپل حکومت تیر شو اذانم تیر شو حکومت ارته تنیت کې وداله ځان ورته ملامت شخان دا ځان ورته ملامت شډیر بیا او دا موږ په جهالت کې په حماقت کې وخت تیر کړی دی حکومت خدا دی بادشاہي خدا دا یو په الله رضا بل په مخلوق تابعدار حکومت خدا دې دا متاثر شو رااله ملاو جو سليمان عليه السلام سره د دې دراتلو نه مخ کې سليمان عليه السلام په خپل فوج باندې ازمیر کې چې زما دې فوج زما په قوم کې دای کې سړې کمالي شته او کنه نو یو ازمیخ کې په دې باندې کوم یو بتا سنا راتلو کی ماتا قبل ایاتونی مسلمین په خوازین چې راشي دا ماتا مسلمانا چې دا مسلمان راضي تابعدارا چې دا غي نه مخکې دي تخ راشي نو دا اوس په خپل لغاز مې کې قال عفریت هو عفریت سرکش سرکش ورته وای خبيث دا دا ډیر سرکشو بدمعشو من الجن د جننا اگر هغه دې زورو روغه بي ان اتي کبي زبرات لكم تات به فتخت دي باندې قبل ان تقوم من مقامك فخوال دینه چې تو درېږي د خپل ځای نه ته د خپل ځای نه چې درېږي 12 بجې 12 بجې ته فیصله کې دا غي نمخ کې به ما دا لا وکړ چې مخ کې به دراړم نو دې کې ابطال د کرامت دی 12 بجې پورې تر اړې دا ابطال د کرامت شو انی علی قوی ز په دې باندې قوی پر اړو د باندې امین دا پته ولګی چې پیریانو کې دوره طاقت شته د دې تخت راړې شو او د غرمې پورې راړتول شي د دوه میاشتو په مدل باندې دا طاقت پکې شته د پیرانو دغه طاقت دی او د بندیانو طاقت ته ګوره قال وی سليمان لم يرد به زر ظالم په دې باندې فی به اثبات ابطال الكرامت په دې کې ابطال د کرامت دی یرید اسرع من ذلك چې دې دې نظر راړي دې نظر سوق به راړي تخ بهادر وي پر رب د سترګې کې طالبانو د دوه میاشتو نه تخ راړل کرامت دی ته وي ښا دا کرامت دی د دوه میاشتو په مزل باندې تخ راړل دا کرامت دی انا نه په هوا راغله دی دا په موږ کې دن راغله ده ما کې دن راغله ده دلته کې سليمان عليه السلام مخې ته کېنه مخې ته هغه میدان کې ودرېد لا راغې اصف بن برخیا بن خالد سليمان وای شي دا د بنده طاقت چې بنده الله کرامت ورکی د دنیا دا تر علاوه غشي عنده علم انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك در سرګي پرق کې راړ کنه چې رب سترګو لور کو تخلت پروتو چې موسی سليمان عليه السلام ولید فلما را اور کا شو دې تخل سليمان عليه السلام مستقرا برقرار عنده بني زبان اغفروتو قال وي سليمان عليه السلام سوي هذا من فضل ربي دا حضور د تخ د سترګې پر رب کې دا الله تعالی مخلوق ته جد نشته ده قال وی وی اوس دا معلومه چې دا دې شي پیریان ورته وی دي دا کمقل ده ډیره کمقل ده او دا دومره خسته وا چې حسن د دې باندې ختمه وا دومره خسته وا دومره خسته وا نه دی پیریان روانه کو ویجی دا قمق لره انور ورته ویجی په دې پاندو باندې د خری په شان وخت دی بعضی بنده په پاندو ډیر وختی کنه دی وی وختی دی په خو باندې په پته به ولګي خیر دی انو قال وی سليمان صاحب نکروا لا عرشا مغیر کې دی لرا بدل کې دی لرا تخت دی صد پارا شنه لالونه دي زیړو زیړو په ځای سپین سپین په ځای زیړو او دي بدل کی تخ هغه دی خو بدلی په کې راولي دا بدلی راولي د پاره دی چې دا پیژنې کنه عرش حال ننظر چې د ګورم اتا ته دي تعالار مومي معرفت دې ته ام تكون من الذين یاد دا کړه لا یا تدون چې لار مومي فلما جاءت هر کا جرال سوال په تشبيه سره اها کذا عرش کې دارنګ ستا تخت دی ګوره دې تخت نو دې جواب تشبيه سره ورکړه کانه هو لکه چې دا خو غده سوال تشبيه جواب تشبيه معلومه شړې رو خيار وې دې رو خيار ولا کار څنګه ښه خيار وې دا معجزه ده ستا چې یو ساعت کې دا تخ دا کرامت دی معجزه ده د دین مخ کتابدارو ما دا قد کړ نو رال مسلمان شو خانه طالبان چې مسلمان شو اقرار وکړو دغه په نبوت باندې چې ته پیغمبر دی الله او دا ما مخکې معلومه کړه از مسلمان ما تابان ایمان راوړل دي دا الله په توحید توبه می سره د کفر نه ټول خبرو وسدها بن کړي و دي لر ما غشمس تا كانت تعبد دي عبادت بكو دنور من دون الله ما سي وعد الله تعالى نه انها كانت ودا من قوم الكافرين لقوم كافراننا دا هو كافره او چې را له مسلمان شو قوم ټول مسلمان شو مملکت مسلمان شو انو دي ته وی وخراغه نور ته وی تاسو خپل بنگلو ته ځئ او د دې یو خاص بنگلا وا څنګه بنگلا وا د دې یو محت مخ ته دا صحن نه دا میدان چې ورته وي څومره میدان چې دا ټول د شیشه وو شیشه لاندې وبتلې لاندې وبوي امخ ته ټول میدان میلو نیم میلو هر څومره دا د شیشه وو دا ټول شیشه وا انو دي ته وی قیل لها ادخل الصرحه زه تخپل بنگلی ته ځه آرام وکړه بنگلی ته ځه دا لړ خپل بنگلی ته شیشو بنگلا و د مکینا در بره پورې ټوله شیشه و پکې بل سنو وی ته داخل شه بنگلی ته فلما رات ورکا چې لري و دې ولې دې لرا ایت لار تلې وکنه نو مخې ته وبوي چې وبوین دی بډې والی بډې راکاګلې چې را دې وو کې مزم نړۍ نړۍ ودی بډې راکاګلې انو چې بډې راکاګلې انو فلما رات ورکا جول دې صحن لرا دا موږ ورته میدان او غول ورته وې دا خلک د کوټي غول میدان اده پاندونه ان سليمان عليه السلام یو هغه استوا دروغ وی دی رامیان ورته دی باندې د خری په شان ویخت دي دروغ ورته وی اخی دی رخ استوا نو دي ته وی و دا فکه ذا قال وی انه صرح دا هو معنی د ممرد مفروش تا جوړ شوی د من قواریر بی قواریر په شیشو سره دا خو د شیشو دغه د بنگله ده دا میدان د لالا دا شیشې دی وبو مو بنشته دا دونه په وها دی باندې څه کې وبو قالت دی وچ دا عجیب یولیدا دا ډیر عجیب وکړه مسلمان شو قوم ټول مسلمان شو بیا سليمان عليه السلام دې تر واده وکړو په میاش کې درې ورځې یا دوه غلا هغه به ته التا دې څخبو په ځخبل ځای کې یا هغه د بنگله دا هغه د کور دې ځای دې خپل ځای کې یا قوم ټول مسلمان شو ټول قوم مسلمان شو د سليمان عليه السلام تابعدار شو حکم د دې ځای نه نافذ کیږي د دې خپل محل او باغ او دغه خپل ځای ته کې جوړې خو سړی دا خپل ځای خلګي ان د خپل ځای کې سليمان عليه السلام بابا توي شابه رسومي رسوبه ور دا مسلمان شو قوم مسلمان شو دا دومره وطن آباد کو د سليمان عليه السلام دی کتیتا او په جن انسو او په بر او په بحر حکومت او سليمان عليه السلام کوزه به جوړو هغه به خرڅو دا غي جوړای به خړلا نو د دې طاقت ته وګوره د سليمان عليه السلام اخلاق ته وګوره سیکول د اعلا د کلمت الله د پاره اسونه ساتل مخک برازي اسونه علی کنه دا مخک راضی دا دلیل نقلی دا د دې لپاره سليمان عليه السلام پیدا بیان کو چې د دنیا دا کوڅړب بادشاہان دا اوسنی ځان ته بادشاہان وای چې دای دا ویني چې وګوره علم لوی شی دی پویا علم دا لوی شی دی واتینا داوود او سليمان علما اول چې سړی کې علم راشي بادشاہي ولا راشي ښا علم چې راشي بادشاہي ولا راشي او چې بادشاہي ولا راشي نو د الله د دین خدمت چې وکي د قوم خدمت سليمان عليه السلام د قوم خدمت وکړو تمام علاقه آباد کړه پینځه کروڑه خلک خو دغه کې ګرځیدل هغه نه تنګي دا دومره لوی دشت وا اشنه کړه او به پکې پیدا کړی دیوان باندې ارسو سوا کوی کې نستی دی هغه یو کنستل خلق باندې سہولت ده رضان را ګیرو یا آبادوی باغونه اساسه کوي د قوم د بادشاہ د ازي موارده چې د خپل ملک حفاظت وکي او د خپل ملک له ترقی ورکي او پیسې اوچته کی په زوجته کې ښا دا د بادشاہ دغه دی دغه دی افضل خرچونه کم کی فضل خرچونه کم کی په فضلیات باندې د دې د الله تعالی عقل نصیب کی او خدای دې قران ته متوجی کی حدیث ته متوجی کی او خدای دې پړو کې یاره پیدا کی دا دلیل نقلی د سليمان عليه السلام تیر شو کړه وای سليمان عليه السلام تمام چل او د سليمان عليه السلام ګوته کې ګوته کې نو خاتمي ملکی سليمان است علم غمه د ګوته د سليمان عليه السلام علم جمله عالم صورتو جانست علم دا ټول علم دنیا پکې او جانو او روح پکې علم دا ټول دنیا دا سوا لکه یو او جان روح پکې علم مطلب دا دی غمی کې چل نو علم کې چلو ښا غمی خو ډیرو خلکو پینځه پینځه جوړی ته چل لې ټوړای ورته نه ملاویږي او غمی کو د پینځه غمی داو علم پکې خدای تاسو له علم درکې علم لوی غمی دی ښا دا علم لوی غمی دی دا به بادشاہي ته رسي یوسف علی السلام بادشاہي ته ورسو کنه د غلامای نه بادشاہي ته ورسو او سليمان علی السلام نور واقعي بیا راضي خو مخکې نو سبق نشته دا بل دلیل نقلی بیانې ښه دا دلیل عقلی په توحید باندې چې تعبرت والی په دې باندې ایمان راړي چې دا هلاک شو ته وګوري وي او تاسو به د کوم باغ ټی پر یې تر کوزو ولقد ارسلنا الى ثمود هم لګي صفالوانان پلاک سمودیان ډیر پالوانان وي اخاهم رور دی صالح علی السلام ورته وی ان اعبد الله توحید قبول کی دا الله تعالی فیضان فریقان ناګاد و فرقی یقتسمون جګړې کولې او جګړې کولې ښا قال وی یا قوم ای قوم لم تستعجلون بالسیئه صالح علیہ السلام ورته ول تلوار کوي بالسیئه فعذاب سره قبل الحسنه فخواد عافیتنا د توبې نه توبه وباسي لولا تستغفرون الله ولتاتو بخشش نه واړی د الله تعالی توبه وباسي لعلکم ترحمون د پاره تاسو باندې رحم وکړي قالو ورته قوم قوم ډیر رامیانو شومکم ایسا ستاتو عند الله پنید الله تعالی دا منګه په وجه نه تاسو باندې ترارو بل انتم قوم تفتنون بلکې تاسو فتنه کې ورزیدون کې یی قوم فتنه کې ورزیدون کې چې مونږ ته وایي چې پتا باندې دا غراغه وکانه فی المدینه و په مدینه دا سکی په مدینه کې تسعه رات نه نه ډلاوه آرامیان حمله وکاو په دمانه د شپې د شپې به په حمله کوو او په دې صالح علی السلام باندې قتلو به واهله اهل د لا اهل خپل خپلوان دي سدي ثم نقول لولي بیا بو ورثو دتا ما شهید دا منګ نه یو حاضر مهلک علی او مکان د اهل د هلاک دتا ان لا صادق من صادقان یو په خپل کې او مکرو دای مکرو کو تدبیر یو په قتل د صالح علی السلام کې او مکرو مکرن دای تدبیر کو په تدبیر د قتل صالح علی السلام کې او مکرنا مکرن الله وای ما تدبیر کو په تدبیر سره ان دمرنام الله وای ما لا قومم قوم دې دې می لا کړو دا قوم ان دمرناهم هلاک مې کړه کلی لره وقومم قوم دې اجمعين ټول صالح عليه السلام او ټول قوم الله هلاک فتلک بیوتهم دا کورونه دې دې خاویتن پریوتی بما ظلمو په سبب دای چې ظلم کړو ان فی ذلک پته در پدې کې آیتن عبرت دې لقوم يعلمون اغه قوم چې پويږي انهم اخذوا الظلم دا نیولې دي ظلم وانجین الذين نجات ورکا کسان ته چې ایمان راوړو کانو یتقون او تقوا کوونکي تقوا کوونکي هغه ګوره متقیان راي بچ کیږي کانو یتقون چې تقوا در کتاب خدای بچ کی اګه تقوا کې لړینو مزید دي مزید دي په جنت کې مزید دي وتعلمون ان فاقاتعه النسل تاسو وینئ یو یو بل لیدو تاسو بل کې د سپو پشان پراتو او دا غوبل به جوړ کړو انکم لتاتون الرجال تاسو راتل کې وي مذکر وتا شاوتا پشاتوات سره من دون النساء ما سوا د خذنا جره نجومات نه پیژنې خدای مغرقه بل انتم قوم تجهلون بلکې قوم جاهلان په عذاب کې من الغابرین د باقی مان د غانو نه په عذاب کې څنګه نو هغه باندې هکړې واړو چې د کلی نه بار پاتې شو کما وام ترنا علیم ورو په ایمان متورا باران بد باران بد به په ورو د کانو فسا امتور المنذرین بد باران د يرول شو متورو وقل الحمد لله او آیا صفت کامله خاص لپاره د الله تعالی دی وسلام السلامت علی علی عباده الذی پبندگان د الله تعالی الذين اکسان دی استفا چې غره کړی دی الله تعالی او حالات د کافرانو لرا او سلامت علی پبندگان د الله الذي استفا الله خير اما يشكرون سوالیه فکر ده اے الله تعالی بهتر دی کله و چې کی زمکا الہ ای دل الہ بل یشرک مع الله بوای چې شریک جوړ کړی چې سره د الله تعالی نه فی شیء من ذالک بل هم قوم يعدلون بل کلا قوم دې برابرول کوي يعدلون يشركون بالله غيره بلا دلیل شریک جوړ الله تعالی سره بی دلیل امن اغذات چې الله تعالی لها يعلى الارض قرض ولې قرارا قراره کفایت ارام دا ارام د پاره موږ قرارې وجعل خلال اگر ولې پمیند دي کې انهارا نهرونه ليدوم الانتفاع دا کابل سین او کوهستان سین دا انهار دي وجعل لها اگر ولې دې ما ګرواسي غرونه وجعل بين البحرين اگر ولې پما بین دو دریابونو کې حاجز حاجز مانع چې تفن دا ترخی وب خوګو ته نه دی خوګي ترخو ته نه دی الہ اشت الہ یشرک مع الله چې شریک جوړ کړی سره د الله تعالی نه بل اکثرهم لا يعلمون بلکې اکثر دین نه پوهیږي ځکه شرک کوي ان شرک څه شی دی توبه واسه الله تعالی ته متوجه شه اما یجیب المضطر اغذات چې الله دې پس مګه کې ښا نه نور هلاک تاسو راوستي الہ یشرک مع الله ایشه الہ چې شریک جوړ کړي یکشف السوء تکلیف لري کی مع الله بل الہ شی چې دا تکلیف لري کی سره الله نه قليلا ما تذكرون تذكرون قليلا ما تاسو نسیه تخلی لګوډي غوندي یا لغون ته تاسو تنسیه تخلی ما زائده کنو لغون ته تاسو نسیه تخلی بیا داسې وای امن لا يهديكم ولا يرسل الريح اغه ذات نه هدایت کول شي ان تاسو لار کول شي ان یخنی را اوستې شي نه ګرمي اما يهدي اغه ذات چې دا امن اغه ذات يهديكم چې هدایت کی تاسو فی ظلمات البر په تیرو د وچه کې ول بحر او په تیرو د بحر کې بن نجوم په ستورو ترا دا ستوري د قطب په ستوري باندې په دریاب او په وچه کې لګیات روان دي ويرسل ويرسل الرياح راليږي بادونه بشرا زيره بین دې رحمت مخکې د باران نه باران نه مخکې خوب باد راشي اله ايش الا يشرك مع الله ثم يعيدوا بیا به معادی بعد الموت په قیامت کې ومن يرزقكم تو رزق درګی تاسو بعد الخلق چې پیدا کی د مور په ګیره کې تو رزق درکې او چې دنیا ته دراولي تو رزق درکې من السماء د اسماننا لافاده بقاء الارض والارض او د زمکنا بالنبات په ګیاګانو سره اله اشته لا یشرک مع الله چې شریک جوړ کړی شي سره د الله تعالی نه ایا رزق ورکی چاله قل ورته وای هاتو برهانکم پیش کې دلیل قل ان کنتم صادقین کی تا صادقان قل ورته وای لا يعلم نه پیجنی سمره ما قبل قصو او د دلایل دال قل ورته دا سمره ما قبل واقعات دا لا يعلم نه پیجنی من غزاد السماوات چې پاسمانونو کې ول ارض پدمه الغیب غیب, غیب الا الله غیر د الله تعالی نه نشي پیژندې اسمان کې زما کې غیب الا الله غیر د الله تعالی نه یو الله تعالی پیژندې وما يشعرون ادین کویږي ایان یبعثون کله بجوند کیږي کله بجوند کیږي دی دا نه پیژني بل تارک علم بل کې رسیدلې علم لدی بل بل په معنا ده هل هل بلغه ادارک اصل تدارک زید الف الف کې وتل شو پس هغه نه ادغام شو نو بل ادارک بل ادارک شو هل بلغا اي رسيدل علمهم ده علم لدي ما يجري عليهم جاريه بالايمان في الاخره فعذاب ذاخره لا علم لهم بها بل هم في شك بل كذي بشك منها وګورئ پزما کې فنزورو وګورئ کې فکان عاقبت المجرمين څنګه عاقبت د مجرمانو ولا تحزن عليهم رسول پاک کې اثبات رسالت کې مخه بګيږي په دې باندې په تکذیب دي دی کله نه مني نه دی مني ولا تکو فی ذیق امکیږي په تنګای کې مما يم قرون دا نه شي مگر کوي رسول پاک په تنګ شکن سره خپشي شوی دی وامه دې منینه دې راضی نه ورته شکایت وما من غائبت نشته دی پټ شي پاسمانونو کې ولا والارض او پزما کې لا الله د علم نه بل پټ یو شی نشته دی نه پاسمان کې نه پزما کې الا فی کتاب مبین مگر ټول مکتوب دی په کتاب مبین کې کتاب مبین من علم الله تعالی والقران من الكتاب او قران د کتاب نه دی دا الله را لګل دي دي کې دور علوم کې دي دوا او یا ذرا 200 د پاسه علوم په قران کې دي هم له ناراضي ان هذا القران دا قران يقص على بني اسرائيل قصه بیانې په بني اسرائيل باندې دا ګوره يقص على بني اسرائيل وې ما دا توی مخ کې وای دا ټول کسی بیا بیا وای ته دا بني اسرائيل ډیر حرامیان دي يهوديان ډیر حرامیان دي يهوديان ډیر رامیان د دین زیات رامیان په الف لام نشته دا په الف لام يقص على بني اسرائيل کی قصه بیانې په بني اسرائيل باندې اکثر الذي اکثر الذي اکثر دا غشینا هم فيه يختلفون جدي اختلاف کوي دی اختلاف کوي قیامت پیغمبر قران کتاب اعتراضونه کوي مسلمان تنګي کابل کې څه جوړ کړی فلسطین کې څه عربو کې څه جوړ کړی دي کشمیر کې څه جوړو دا ټول رامیان دي دا کار یقص علی بنی اسرائیل دا بنی اسرائیل دي دا بنی اسرائیل ته دا قصې بیانې چې تاسو هغه رامیان پلارانو ای باندې الله دومره انعامات کړو هغه دا غي قدر نه کوي نه مني او نه مني دا یا سات وانه لهدن دا قران شریف خامها هدایت دی ورحمت رحمت دی للمؤمنین د پاره د مؤمنانو دا قران هدایت دی رحمت دی تخفیف وان ربک ان ربک قد اذا ربط يقضي في طلبه کې بينهم فما بين بحكمه فحكم قل سرا وهو سم نشي ورول مړوتا ولا تسمع الصم الدعاء او ناوري غکون بلنا اذا ولو مدبرين فاو کی چوغدي شاکون کی شای د مخې نه الفاظ معلوم کی دای خو تا ته شاله دای خو ناوري کتی ورته اوري هغه ناوري وما انت بهاد العمي اني ته هدايت کې انځړان دوتا اعلان دي د قران نه د توحید نه د رسالت نه د قیامت نه عن دلالتهم د دلالت ته دي ان تسمعوا تناور تناور ناور استا خبره الا من مگر هغه څوک به اوري من يؤمن بآياتنا چې ایمان لري په آیاتونو زما باندې او مسلمون دی مسلمانان وي دی به اوري نو مسله د سماع الموتى خکاره د طالبانو وایي رشید احمد غنگوی رحمت الله علیه وی د انبیاء په سما کې خلاف نشته بالکل سما اوري وجه او سما مؤمنان بیا کته کې کافران اوري او کنا نو قلیب بدر حدیث راو باندې قلیب بدر نا غیب اوري الله ورته اوري او رول شي وای شي حضرت عمر ورته وای ناوري تا خو مړ دی وی د تا نه خاوري د تا نه خاوري نو چې الله یې چاته اوري نو اوري او چې الله یې نه اوري نو نه اوري او مسله ظاهر مذهب دا دې سلور واړه چې اوري سلور واړه دا وایي چې اوري علماو اتفاق کړل شپږ دیر علماو یا تیس علماء د دیومن اتفاق دی چې اوریه څوک چې وای ناوري یو کس دی هغه مخکینو کې عنایت الله شاسف هغه وای ناوري داغه مسلک ته نادي هغه وای ناوري کنه بعض داغه مریدان دی هغه به وای چې ناوري نو نظرلو کې سوټا نه صحیح مو مذهب پس روان هغه دی نه وای هغه نه مني من خدانه چې هغه نه مني نو مونږ دې نه منو په دې خو مستقل کتابونه شوي نو وخت به ماخلي مبل وخت خرابوي مخبل وخت خرابوي کتابونه موجود دي ګورئ هو شي په خپل ځان کې ماده پیدا کوي کنه هو شي بیا د علماو دا د علماو پسې تلل اکابر په دا موږ له حجت دې موږ پس پويګو سړیا دغه زموږ حجت دې کنه امام بخاری باب کی دي وایي باب قلیب البدر قلیب بدر کې رسول پاک اتا غي اوري هلته باب کې خود پس ما د موتا باندې او دلته کې قران وای اوري النفي د است هغه نفي د سره نفي د هغه کوي چې دی نفع نه اخلي ستا په اوریدو سره نفع نه اخلي کته سل دل ورته وای دی نه مني که سل دل ورته وای انتفاع نفع نه اخلي باقي هغه اوریدو کې بیا چې هغه اوریدل سلب کې منې کې نو عذاب د قبر ختم شو نو عذاب د قبر حق دی کنه نو دا خواله چې پوهیږي کنه چې عذاب د قبر حق دی چې هغه مني نو عذاب القبر حق د عقاید مسله ده زمون خو دغه مذهب دی دغه زمون مسلک دی انور په کې چیر مو کوئی مسلې دواړو غاړو ته لګیایي څوک په نفي معنی لګیایي ټیک دغه ته هغه ښکاری موږ په اثبات لګیا یو موږ ته اثبات ښکاری وای شو هزار څه مسله چې تاسو به یو وخت خرابوي بس ما دا لنډه فیصله وکړه وای شو یا د هر چا خپل خپل شان دی چې دنیا کې د یو شان دی دا رنګ برزخ کې هم د یو شان دی او برزخ کې هم د شان دی او ویسیه فرقه اویسیه د مشکات په شر باندې عشا باندې وګوري تاسو اویسیه فرقه خو بالکل قائل دي د دې چې فیض د قبر ناراضي هي خو د دې نه قائل دي بالکل بیعت میعت غي کې نشته دي هغه وی تاسو خپل فیض راضي او چې ته دا اوراد لولي دا اوراد لولي تا ته خپل فیض راځي وې سي قرني سره خپل دغه لګي وشي نو دغه کې هدي کې د خبرې زوره مو ویو او وخت به مخرالوي ښا دا کله مسالې ښکار دي نو تاسو ټول وخرالوي فاذا وقع القول فهو کې واقع شي قول عليهم پرې ما قول عذاب وخت باندې عليهم پرې باندې بعضی وای دا تند پزمګه کې دا اوس کافرانو له خجالت ورکړي چې کافر مردار شي مړ شي کنه دا به ول راشي وي څنګه دې معنی کنه را لغه عذاب ته کنه تا ته چې پیغمبر وي قران وي تا خو نه منل الته ول خجالت ورکړي وي او دا موسی علی السلام سوال کړو خدای ما ته دا بر او باسي نو شدای راو باسل ورته قالو بو یورتا اکذبتم ایتا تکذیب کو پایاتو نظما باندې ولم تحیتو بها علما تاسو حاته نو کړی په دې آیاتونو باندې علم تاسو قران نو در رسیدلې پیغمبر قران اما ذا یا تشیو اما ذا یا تشیو کنتم جوی تعملون تاسو امر کو مما امرتم بی چې تاسو امر کو پای باندې تاسو کولو وقع القول واقع بشي قول عذاب عليهم په دای باندې بما ظلمو په سبب د چې ظلم کړي شرک هم لا ينتقون دی بیا خبر نشي کو یو وخت براشي کافر به خبر نشي کوله ښا بیا روان شي علم يروا دليل عقلي ادي نغوري ان جعلنا الليل الله ورتدلائل وي انقلابي اے ماتا مړ بشي من فی السماوات هغه چې په اسمانونو کې او من فی الارض هغه چې په ځمکه کې دي ځمکه اسمانونو کې چې سدي ټول به مړ شي ښا من الملائکه المقربین والحور والخزنه الا من شاء ربک مگر ناغه تو چې رضا او شي درستا رضا او شي درستا خپل ذات مر السحاب کا مر السحاب پشان در رواني دو د وریا دی دا رواني دا د غرونه شګي وي صنع الله صنع الله ذلك صنعا هو بکی الله تعالی دا په کول سره الذي اغذا اتقن كل شيء کی محکم کړي دی اریو شي محکم کړي دی اریو شي انه خبير بما تفعل الله خبردار دا الله تعالی خبردار دی پاتاسو کوي الله خبردار دی نو دا به دا غرونه به داسې شګې به شي کثیبا میلا په شان د ډېرای د شګو دا بعضې سړي باندې وجد راشي एकदम اټوب کې ولې بعضې سړي غاړو پروا نه ساتي او لوی خلک دې دغه شان نه دي نه وی پتا خو یو وجد نه راځي هغه ته وایي انو هغه ورته دا یاد وي فکبت وجوههم فی النار وبرول شي او تو الټه به غردول شي په مخونو باندې فی النار پور کې دوی قال لهم ابل شي ورته هل تجزون تاسو له جزا نشي درکول الا ما کنتم تعملون مگر اجتا او تعمل کې سجې کړی هغه ته ملاوي خلاصه د صورت سره دادا وامرت مامور ان اعبد رب هذه البلد چې عبادت کوم د رب د دې بل دې خانه کعبه التي اغا حرمها چې حرام کړی الله تعالی بعزتي دې جعلها حرما امنا فيتخاطف الناس من حوله وله دي الله تعالی د پار کل شي نار او شي دي او امرت مامور يم امر رات شي ان اكون من المسلمين چې شم د مسلمانانو نه عبادتکم اد مسلمانانو نشم التعظیم د حرم په دې تر زه خو يم دې يرو يرون کنه زه خو يروم در توام خو د مېرمنې کې پستې خوري کرے منه قل ورته الحمدلله صفت کامله خاص سفارت الله تعالی سيريكم زرجو بخيتاز د آیات آیاتنا د قدرت آیاتنا یوم بدر په بدر کې فتعرفونا او په جنې تاسو اسمان کې زمګه کې بدر کې او په احزاب کې وما ربك بغافل من رفتا غافل عما تعملون دعنا تاسو عمل کوي تاسو عمل کوي الله نه غافل لاغینا الله تعالی د میګي په اراده باندې عالم دی چې میګي سوي هغه قوم بچ کی ته ځان نه بچ کی میګي ولې بچته زګه هغه د الله تعالی تسبیح وای و کافرا تول د الله تسبیح نه وای چې بچ شي بچ شه د الله تسبیح وایا او بچ د الله تعالی په تسبیح باندې بچ کیږي ها نو دې راي پورې ویلا زي 15 منټه وقفه وکي خو زر راځي زر